مخکې ویلا الله زمون په شرک باندې راضي دی دلته الله جواب ورکړي څنګه الله تاسو په شرک باندې راضي دی کالا د چا په شرک راضي نو دا پیغمبران د صدا پر راتل دنیا ته ولقد بعثنا فی کل امه پتا کې سره لګل دی مونږه په هر یو امت کې رسول ان اعبد الله چې بندګی د الله وکا تاپه د گمراهی په لګیدلې زه ګرځې پزماکه کې وګورې سرنګ یو انجام د دروغجنو تسلی رسول تا کته هرسنا کې د دې په هدایت باندې یقینا الله هدایت نه کوي هغه چاته چې گمراه شي ومالهم او نبی دیو د پاره من ناصرین سوکیم دادیان د لپاره چې بیان کې دی او ته هغه څه هغه خبره چې دی مختلف دی پای کې ولی عالم الذین او معلوم کیا کسان چې کفر کړي چې یقینا و دی او دروغجن انما قولنا لشین یقینا وینا زمګه یو شتا کله چې را ده وکو ان نقولان و یو هغه ته شان هغه موجود شي یا حسن څه شه دې هغه چې الله دیولا په کلو باندې پالا کو باندې الله ورله غلبه ورکړه ولا اجر الاخرت دا خود دنیا خامخا اجر د اخرت چې ده اکبر ډیر لوی ده سونا اجر الله والله تور کوي لو کانو یعلمون کدی په دې ارمان کدی پوی دې یا په دې شرط کدی پوی دې نو له هاجرو هجرت به کړې وې لوی تمنا یم سیدې لوی شرط یم سیدې د سفر اقسام ابن العربی په احکام القرآن کې دا خودلی یو د دار کفر نه دار اسلام ته سفر کول دویم د دار بدعت نه دار سنت ته سفر کول دریم دا غزنه چې د حرام او غلبه پکې سلورم چې ستا جسمانی تکلیفي داګه د بچاو د پاره زی سلورم د ابو هوا د خرابېدو چې ابو هوا خرابېدل د امراض او خطرې یو ځای باندې تعاون مثال په تور راغله نو دا غزنه تلې شي شپږم د خپل مال د حفاظت د پاره چې زما مال محفوظ شي وام د سفر عبرت چې د عبرت حاصل کم اتم سفر حج د حج د پاره تلل نهم سفر معاش د سفر معاش د پاره چې خپل گزاران د خپل حلال روزي د پاره سفر کول لسم د طلب علم د علم د طلب د پاره یو لسم مقدس مقامات او تتلل لکه مسجد نبوي بیت المقدس مسجد حرام شو او دولسم اسلامی سرحدات او د حفاظت د پاره او دیار لسم د خپلوانو د ملاقات د پاره تقریبا دا دیار لس دا شرعي سفری دي لګلې مکلستانا الا رجالن مگر سړي نوح الیم چې وه کوله مونږ دیوتا فاسالو اهل الذکر تپوسو کې د اهل علمنا ان کنتم لا تعلمون کتا سن پويږي معلومه دا شو چې به علم لا سوال کول پکار دی ځان نه غټ عالم نه تپوس کول پکار دی ان کنتم لا تعلمون کتا سن پویږي بل بینات لګلو موږ رسولان بل بینات په واضح دلایل باندې وزبر او په صحیفو پړو وړو صحیفو باندې وانزلنا الیک الذکر اور لګل د موږ ته قرآن صدا پارا له توبین للناس چې تبا تشریح کې خلق ته په سنت ما دا هغه څه نزل ایله چې دیو ته نازل کړی شوی دی معلومه ده چې پوره تشریح د قران په سنت باندې کیږي ولعلهم يتفکرون دغه پارا چې دیو فکر وکي او دې کې د شرعیت هغه څلور اصول د شرعیت وانزلنا الیک الذکر دا قران شو لتبین للناس تب تشریح کې خلق ته د قران په سنت باندې سنت ولا لهم يتفکرون د لپاره چې دیو فکر وکي نو کله ډیر فکر واغې ته اجماع وای کله یو کس فکر ونه هغه ته قیاس وای افا من الذين مكروا السيئات سید ابن مسیب وای چې فاروق اعظم یو باندې چې ته وی ما تقولون و باندې چې تاسو سوای په دې قول د الله تعالی کې او یا خذهم علی تخوف ناغوی فقال شیخ من بنی حزل یو دلیل وحید بیا زجر ده مشرک ته هغه مشرک ته چې مشرکین بالملائکه دي بیا تخوی په اتباع د شیطان بیا ترغیب د الله قران ته اولم یرو ادا خلق نګوري هغه ستا چې پیدا کړ دی الله من شین د هر سيزنا یتفیا ازلاله چې اوړي سوري د ان الیمینی د خې طرفنا مخکې د زوال و شمائل او د ګس طرفونو نا رستو د زوال نا سجد لله سید لګی الله تا وهم داخرون وی دی عاجز کونی عاجز کونی کی الله تا سحر ګوره د سورې په یو طرفي چې بیګاله ګوره نو سورې بیا په مازیګر کې په بل طرفي والشمائل سجدا لله دا الله ته سیده لګی من انسان کته الله ته سیده نه لګی ستا سور خو ماته محتاج دی ولله یسد ما فی السماوات الله د پاره سیده لګی او چې پاسمانونو د پیغمبر خدا وای سور نه دا یو موقوف روایت ذکر کړ دی خدای باندې کلام کړ دی علماو هغه د پاره څه دلیل نشته ده په شریعت کې پوره دلیل نشته ده او په دې مضمون باندې علامه سیوطی یو مرسل مرسل روایت نقل کړ دی لیکن هغه د سو وجو نه معتبر نه دی سید هدا چې د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سوره وو سای زکه طبقات د ابن سعد کې دی فیضا انا بذل رسول الله صلی الله علیه وسلم رب د پارا سیده لګي هغه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي من دابتن د هر هر زنده سرنا او ملائک هم سیده لګي الله ته دی تکبر نه کوي یخافون ربهم یریګ د پر ربنا د پاسه د دیونه ويفعلون ما يؤمرون کوي هغه چې دی ته حکم وشي سیدا تلاوت لازمه شوی کوم مسلمانانو اوریدل دنه وای کوي وقال الله لا تتخذوا الهین اثنين یا باز او ای شیخ عبد القادر جیلانی ته باز وای باز ویا باز وی چې کله دا چې غیواله کله چې دا چې غیواله ما ورته چې دا د خدای بنی ادم یو الله ته چې غیواله نه وای چې تا غې ته وای ماته پرې د مړ وړو کې ته خوشې ولي لاجل حاجت یطلبها کان کما یعبد الله تول عزا چې د الله نه سوا یو در ته ته دې لپاره زی چې داګه نه سو غواړم وای د دې او د لات او د منات او د عزا چې داګه نه سو غواړي پاره کې او پدې کې وای څه فرق نشته ابن کثیر وای حفیظ ابن کثیر وګوره تفهیمات الہیه 45 صفحه ولنی جلد قربان سم د الله نه قربان سم د الله نه چې دا قران نه وي پته نه لګي مونږ په کم ځای پراته وي اذا فريق منهم بربهم يشركون ناګنه یو ډله منکم لستا سنا د خپل رب سره هي صدر ګرځوي ورا محبت کې آړ میں مشرک نہ بنو محبت په اړ کې د څه درجه ته ونه رسیږي چې ته مشرک شي ګوره د ولی محبت پتا لازم دی د محبوب عالم محبت پتا لازم دی خدا سينه چې په محبت کې کم ځای ته واوړې رورا دا یو خبره یاد ساتي ډیره قیمتي ده محبت کې آړ می مشرک نه بنو توحید کې آړ می ګستاخ نه بنو دا سنا چې ته توحید یادې باز خلک توحید په اړ کې دا سنا چې چرته بل طرف ته لاړ شي هر شیخ ته یو کس راغی جی خلکو غالم په مسله اورته بچیا تا څنګه مسله وکړه ما ورته چې دا پیر بابا خو زما د سپلې پشان دی هر شیخ ورته د څه وکاته ورته بچیا ته دا څه ویل چې څوک نشته چې ټوکرای میکی الله غر کړیا توحید کې آړ مې ګستاخ نه بنو دا سنا چې د توحید په نام باندې ته ګستاخ جوړ شي مونږ د اولیاء او د خپل پیزاریو خو خدایان نه دي الہان نه دي خلق لاړه کم ځای ته وړه و دامن علی بی بغیر دامن علی بی بغیر دردست خدا چیز کله بزن سین بزن الله علی لمن وانا صد الله پلاس کی سری پلتندې موه پل اشلق شلق چې جوړ شي چلے وای دامن علی بی بغیر دردست خدا چیز کله بزن سین بزن دا خلق د توحید په اړ کې د محبت په اړ کې لاړ مشرکان شول خلق عجیب وای جو پکڑے خدا جو پکڑے خدا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وای کله سو کو نسی نبی رسول الله به اخلاص کی من دا اولیاء په د خپل په زاری من عاد لی ولیا الله څوک چې زما ولی سره دښمنی کوي زما جنگ ته ځان تیار کی سړیا د اولیاء او د خپل په زاری خو الہان ندی د خپل درجه ده د علی خپل درجه ده محمد رسول الله خپل درجه ده حسن خپل درجه ده حسین خپل درجه لما لا يعلمون نصيبا دا هغه چا د پاره چې دیونه پويږي نصیبن برخه مما رزقناهم دا مالونو نه چې موږ ورکړ دي دیوته قسم په الله خامخا تپوس بکی د دیونه تپوس بکی استا سونه دا چې تاسو تجر دروغ تړل ځان لمبرخه جوړې کړي ويجعلون لله البنات دا د ځان نه د برخه جوړه کړي دا د پلاني پینځ پاوې دی پر الله د سیوی ويجعلون لله البنات رد اغا شرک بالملائکه ويجعلون لله البنات ګرځي د الله د پاره لونه وای ملائک د الله لونه دي سبحانه او پاک د الله د لونه نه ولهم ما یستهون دیو د پاره هغه سدي چې دی غواړي تا د پاره دی بچي مال پاره لور ثابته مخه تک تور شي ډک د غم نشي زل وجهه مسودن وهو کذیب ډک د غم نه په زما په کور کې بچی رااله ماشاءالله الحمدلله مونږه خدا سي نه شکر دې البته دار می کچ کالا کالا ہے خپکیږي ما زوی چې وشه نواز د داجی دا مخم پړکېږي او ابای راشي نو وای بچیا د څه توده توده تاویږي څه چل خوشته او چې کله دا لور مسله نو بس خاموش خاموشي ته وای بس چې تسقې شوی دا هریان دریان بشي خاموش خاموشي سپتیلا باندې تندرواله خنور ډېر خوان نه یې ګوره ها د کرالور شوی دا نو ابي حمزه نه راضي کورته دا زنانا د د په دې ځړ کې یو درد پیدا شوی دی چې خدای دا خو زمون کار نه دی نو نو هغه درد یو څو بیتونه ویلي وای مال ابي حمزه لا ياتينا يبيت في بيت الذي يلينا وای مال ابي حمزه لا ياتينا زما دي خاون ابي حمزه لڅ شوي چې د کور ته ناراضي په د ستندر لګيدلې بیا وای غضبان الله نلدل بنینا د په دې غصه ده چې مونږه کور کې زوی نه ده شوه دې غصه ده من سو ایما بشر بی د وجه د بدای اغنا چې زیر ورکړی شوی دی د تپاغه ډیر ناکار زیر دی خلکو نه ځان پټای نو بیا سوچ کئ ايوم سکو ايا وساتم دلرا هو زميره دی جنای تراجه ده دا ولې لکه مذکر زمير ده ها المثل الاعلى صفت د اوچت د الله د زور او حکمت والا ولو یاخذ الله یو قانون الله بیان دا قانون سورته فاتر کې هم ده 45 کې کني ول الله خلق لرا په ظلم د دی وبانه نه به پر خو د الله په دې ځمکه کې من دابتن اذن د سر ټول خلق الله په ګنا نیول ایس بنوي دا څلورم باب دی تراتا او یا یم آیات پورې شپږ عقل دلیلونه دي چې منافع د شیاو چې خوراک سکاک منافع د شیاو ذکر پکې ده خوراک سکاک بیبیانه اولاد داګه تذکرہ وای بیا زجر ده په شرک فی العباده بیا دو مثالونه دي د پاره د رد شرک و ان لکم فی الانام العبرا یقینا تاسو د پاره په چار پیانو کې عبرت ده وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ستاسو د پاره په چار پیانو کې خامخا عبرت ده سکاو مونږه پتا سبانه دا وینا چې په ګډو د دې چار پیانو کې دی مم بین فرسن و دمن پمن د غشانو د ویني کې لبنن شود ای هی لبنن شود خالصا خالصا سائغا چې پاسانه تیرېږي تنه ګوره من بین فرسن پمیان د غشیانو کې غشیان همشته ده وین همشته ده غوا چې حلاله کې غشیان دی او یا یین ده تک سپین شود با سرا پکې ویننه وی باندې الله استاد قدرتونو نه قربان دا خپل تک سپین شود سودو د سودو نه بهترین نفع په دنیا کې د بل چیز نشته پیغمبر خدا با چې کوم یو چیز وخور نبی علیہ السلام یو دعا کول اللهم اے الله په دې کې رااله برکت واچو د دینه رااله خیر منها ور راکا سوده چې محبوب عالم نو شو فرمایل نو الله هم بارک لنا فیها وزدنا منه اے الله په دې کې برکت کا او نور لاله زیاتی راکا زیاتی راکا یلا یو ګلاس دنو دوا دوا ګلاس دینو درې درې ګلاس دینو سلو وان لکم فی الانعام الا عبرا خدای کې ګره قران څه وی لبنن خا سائغ للشاربین معلومیږي دا چې مفید شودا غدي چويس کې نه په شودو کې اچي مالا په شودو کې څه شي کې چي کې لشاربین لشاربین مفید شودا هغه دی چې هغه سړی اوس کی او پټوله کې مفید شودا د بدن د پاره هغه دی چې هغه بالکل کچي څنګه چې تاراخ کله ودیس کله غار سور کې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم درې ورځې د شپ او درې شپې دغه شوده دغه خوراکو محبوب عالم همیشه د پاره شوده داسې استعمال کړي وو په شودو کې په حدیث کې مسرت د امام اعظم وګوره پای کې ډېر حدیثونه په دې راوړي چې د غوا شوده خصوصا چې غوا چې په چارا سریږي آی کې طبي ډېر او څه نور څه تندر ولګي څه خراب توراب را نشي شعر نه خراب دي نور څه ولته خالصا سائغ للشاربین الله په دې کې ډېرې فائدې خو دې ماشاءالله شوده کدا سس کې هغه څونه مزدار توم لیکا ماشاءالله سوده چې کله بیا ګرمې کې بیا ملایي ته خوره پرزو چې ورته وای پرزو ځان لا مزدار ده پرزو ډیره مزدار بیا لګ پکې لګ نورم خوښا توم لوا چوا ماستزان ل بیا مزدار لګ نور پکې خوښا بیا څه چلے وکا وای شربا وای شربا شملې ځان لا خوندورې کوچې ځان لا خوندور وړي ته جوړه ولیکانو ځان لا مزدار او پنیر او پینک او ماشاءالله پنیر ځان لا خوندور پینکه ځان لا خوندور پینک څوک جوړي افا چترال والا تاسو هم پینک جوړوي ومن ثمرات النخيل والأعناب یو خبره کوم دا اوس چې دا په خینو دا ګور ډیر فکر کوي سودو آغا ترتیب اوس نشته کم چې د محبوب عالم په دور کې و صلی الله علیه وسلم ورا قانون دا په غزا دور کې کله با چې چا غواره کله بيزه به راخ کله نو دا غلان زبه اول انزلا او چې وی مینځلا صفا به کړلا دغه نرسته به هغه ولشلا ماشاءالله ماشاءالله د سونه مبارک شودو زګونه ولاړ او سه اسکا بوجي پکې وکا ځان نه مزدار زما مهربان دا تر دویما نن سبا څه بل څه قصه ده وا بده قشان کېری دا بختوره بده قشان راکاږي بيزه بده قشان راکاږي او کله کله ورته غلام زه خو غشانو کې پرته نه بل کم ځای کې پرته ای بیا ورته دا غتم لمدا کیا ها کیا بات ہے شید عمران کو خدای دې پویا کا لوی را کا ګل دې راته جوړ کو سبا ته ما دا زمونږ خويندې براته غصه شي ډېر به ترتیبی ده ډېر به ترتیبی ده الله دې دا ترتیب شروع کی الله دې شروع کی الله دې شروع کی و ان لکم فی الانعام ای ای و ان لکم فی الانعام ای صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ یو کونډه دا یتیمانان دي صدیق اکبر براتو ا د دیو بزی به ورلل شلې هغه نه به ورله شودر ایستل ایستل او دا وی د اقبال په صدیق اکبرو وې کله چې د خلیفہ وقت شو اکور ودانه هغه د کور زنانه جاړي ډیره زیاته جاړي ماشومان ویل به ولې ویل وس به زمونږه بيزو والا چې موږ نه به بيزون بيزون به شودل علی الوشل هغه به سره نشي خلیفہ وقت شو بادشاہ شو صدیق اکبر دوی مورز د خلافت ویلګ نا وخت ټیم شو کاته په خلو کې ډن ډن را روان دي حکمران دی ټوله دنیا امیر المؤمنین دی په خلو کې ډن ډن را روان دي مټه نغښتې دي بچو چغې کړې یا وای یا وای حال بشات یا وای حال بشات اے وای زمونږ د بيزو لشون کې راغې زمونږ د بيزو لشون کې راغې صدیق اکبر راغې وې خپه نشي مصروفیات ډیر زیات وزلګي شار شو صدیق اکبر براغه غلان زی به ورلوین زلی صفا به کړلې بیا به غیلا سودا ول وصل په لوخ کې به ورته کې خودا انتظام به وکنو بیا به صدیق اکبر لاړو وان لکم فی الانام العبره چې جوړوي تاسو د دینا د خوشاله سامان سکر نشه خو حرام ده سکر نه مراد دلته د خوشاله سامان دی یا سکر نه مراد شراب دی خو په هغه دور کې چې لا شراب نو حرام شوی ورزقن حسنا او رزق خیستا ان فی ذالک یقینا پدې کې نخې د قدرت دی دا قوم د پاره چا عقل لري نور د الله د قدرت دلایل او اورا څنګه چې الله ورته خونه کړي نو په خونه باندې چلیږي فصلو کې سبول رب کې زوللا دا یو وړو کې مخلوق دی لیکن د دې حکومت نظام حکومت ساجيبه دی څنګه چې د انسانانو نظام د حکومت د دیو مایده سي دی شان ربانی ته ګوره دیو مستقل الله په دې کې یو ملکه د قرول چې موږ ورته وایو هغه ملکه الله د قد او د قامت په اعتبار الله لوی پیدا کړی صلاحیت پکې عجیبای هغه قرولا ماشاء الله چې څه اډر دیو تکای نو دا لبیک دی دیو تقسیمی کار کیږي او مشوره کیږي روزانه باغه مشوره باندې په خپل هغه مشوره پاګې باندې بیا عمل کوي څوک در باندې په دروازو کې ولاړی ستاسو دا ډیپټی ده هغه دروان هغه دا دا دا ډیپټی دا یو بل مچای را نشي زمون ګټه پردای مچای نو دا وی بیا خپل فوج دی خپل خلق دی اگر او بلی ان پن کې نو بیا ګوره قرول وګوره چې مقابله د دې سونه کسان کولای شي نو هغه عمر خلق راو غاړي او بس چې کوم دی ان پن داغه مقابله وشي جیبه خبره ده کتابونو لیکل دی مستقل دربان دام ډیپټی دا چې چرتا مچه هغه رس را نه وړي چې هغه ټول غبین ته نقصان شي مثال په تور دا د دسه رس راوړی دی چې هغه رس اوس ټول غبین ته نقصان رسي د بی احتیاطي کړدا نو هغه گرفتار شي الا گرفتار شي نو ان پن کې عدالت ته وړاندې شي او داغه قتل هغه انتهائی هغه سزا ده چې هغه قتلې تقریبا انا پریدي ځکه چې هغه ټول د دیو هغه ټول نظام په په ګمین روان دی نو چې ټول نظام ورله خرابای نو هغه مخه وجنی هغه بیا پری دینه دا یې قتل سزا قتل دی بیس هزار چې کمره کمرې دي دیو کم چې دا کم ګګ جوړېږي نو بیس هزار 20000 چتونه هغه کمرې پکې مسدس شکل له مسدس شکل بنگلا هغه چې پای کې یو زم بیکار نه پاتې کیږي هر ځای قابل استعمالي واو حربک الى النخل اختلاف د علماء په دې کې دا چې دا غبیند د فضلات دی او کده د لاړې دی سو کوئی د د لاړې دی سو کوئی د د فضلات دی علی ابن سینا چې مشهور طبيب دی هغه ور ز ګورم چې دا غبین د کم ځای نه راوځي شانه کده مخه نه نو علی ابن سینا شیشه شیشه کې مچای باندې کړي دی ورته ناز دی ډېر پټاره پاره کې هغه غبین نکاو هغه وخت پورې لاړلې لاړلې دروازه د ورته پرې خدانو لاړلې بس کومه ده صفوف راوړه خړ صفوف خاورې راوړله هغه واغې غلا بس چې کومه ده هغه اخیر کا دنه نه اخیر کا خمزدار چې د بهر نه نظر ناراضي نبی ای غبین شروع کو یا علی ابن سینا واوحى ربك الى النخل ان اتخذي من الجبال بادشاہ وقت آئی کې غلطی نه مانی سره نه مانی دا خو بالکل په اوداسه کې اوسي غلطی ته وشولا بادشاہ وقت باندې او عدالت چې دا هغه غلطي سرزت شولا پغه باندې سر نو دا بیا ټول راضي او دغه ای سزا ده دا چې دسي دسي نه وجني دسي بسمه بسمه کوي بسمه بسمه لکه چا د دې د سترګه شو کولای چا د ځای شو کولای چا هغه غریب د قشان پروت دي ایسته مړ کیږي د خپل غږ نه کسونه لري لاړ شي خدغه سیمت الله د ته آسان کړ دی قرول د دیو ته زه وخیول چې په کم ځای قرول لاړ دا د دیو لارې دي ستاسو خیال کله چې د غوین د مچې را رواني نو دا غوین مچې د څه د څه کیږي ځکه قرولې قرولې او لار دیوله ته کړي د څه لار دیوله دله خاکه جوړه کړي هغه خاکه ردی وا خو دې خو نه شته او چې لاړ شي نو هغه ځای شي لاړ شي تباہ او برباد شي بیا نه پریدي بیا غیرتی بنا کوي ثم کلی من کل ثمرات فصل کې سبول رب کې ذلولا یخرج من بطونها شراب مختلفون الوانه چې مختلف دي دغه رنگونه او په دې کې حیدر کرار وای وای د دنیا مثال خی عجیبا وای دنیا څه شی دی غره خوراک پکې څه شی دی فضلا د مچي فضلا هغه په دې کې غره خوراک دی او غره لباس پکې څه شی دی هغه لاړې دیو چینجی لاړې دچا د چینجی ریخم خو د چینجی لاړې دي کنه مختلفون الوانو فی شفاء للناس پدې کې شفاء د خلکو د پاره خو پس کلو کې شفاء ده محبوب عالم صلی الله علیه وسلم یو سړی راغی زما رور ګډه خراب ده نبی علیہ السلام یې غبین ور کوي او یا رسول الله خو نورم نور ور کوي بیا ورکړه بیا ورکړه اخر کې خشه نبی علیہ السلام ول الله رښتینه ده خو استاد ورور ګړه څه ده دروغجن څه مطلب پدې کې فساد هغه مواد پکې پراتو فاسد مواد چې هغه نه وتی نو دا نه روغېدنو مختلف الوانه فی شفاء للناس ان فی ذلک لآیه دا مسهل دی مسهل طبيبان وګورئ د طب کتابونه دا مسهل دی ګډه نرمون کې ان فی ذلک بلغمی امراضنا بلغمی امراض د پاره بذات دا فائدہ مند او د بلغمی امراض نه علاوه هغه د پاره بل واسطه نور سيزونو سره چې ګډ شیر فائدہ مند او عبد الله ابن عمر خو چې سترګې به خوښینو غبین به په سړی کې راوغستونه پورې وېګا الله یقین سره تعلق لري ان فی ذلک الایات یذکن خد قدرت دا قوم د پاره چې فکر کوي خدا الله خودل شوی نسخه باندې به تجربه نه کې پاره باندې به یقین کې تجربه به نه کې یاد ساته کا تجربه دې وکړ ځان دې غار کا چورې کا تجربه په کوم چې خکېګم کنه نه نه قسم په الله چې خکېګم قسم په الله چې ټکه غمبا الا به استاد ستا کار الله وباسي والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی الله صحابی د رسول صلی الله علیه وسلم سعید ایک میاش یو میاش صرف په زمزم هغه گزاره کړي وا او قسم په الله چې به زمزم مسکل نو سر بيدم با سر بيدم با او د سوربالي او علامه په ګډه هغه ما کې پیدا شه دا د سو جن صرف په زمزم و زما یقینو چې ما او زمزم لما شوري بله او بد زمزم د هغه مرز دارو دي چې د کم څه د پاره وس کړي شي بس هغه یو تابعی دی وای مونږ پراتو په حرم کې تیر چا پیر خلک پراته دي په دې حرم حرم هغه وخت کې دسه دسه فراخه کو نو او بنشته ده ومن په حرم کې پراته یو نشان ربانی ته ګورا چې پریوتم د تشه تشه بولو تقاضا را لاله الا وزاریان شما چې خدای کا زما په خلکو باندې څو څو خلکو باندې وخت پېګ دما زمبا زمبا نو دا بسونه مشکلات یا بي زمزم زما په خوا کې وي دا الله د نبی حدیث را ته یاد شې ما او زمزم لما شرب له پاسه دما او مې نس کله تشي مې پته و پړسول څه شعر کروره و مس کله و مس کله و مس کله تشي مې و پړسول اوس که زمونږ عقل وې مونږ به یې پلان یې ځان لدی کار وکړو یک نشو دا اوس مخ کې لګې وې اوس بچي هاي هاي هغه په یقین کوي هغه تجربه پې نه کوي ودا الله شان تا ګوره بیغم ود شما دسی ود شما دسی ود شما لکه لا علم چې پویا نشي پس د علم نه پڅ چیز باندې او خيار بابا وای نو سه ورته وای بابا ته نه پويږي اوستا عقل کار نه کوي هاي بابا لک خو سوچ وکا اوس د نوسی هغه جرګمار انسان وي اوس نو سه درته وای بچي درته وای بابا ته نه پويږي پویا چې زکم طرف روانیم لکه لا علم بعد علم شيئا خو بابا وسم په هوش کې نه دی بابا وسم پر دې بریتونه ټینګي او بچیا نرشا بچیا زما په قبر به امتیاز وکي کدا دې ونه کړو دا سی وای هاي هاي بابا الله دې پویا کا الله دې پویا کا دا لاټی تا ته دا سبق درکې چتلو والای ستاداګيري د سپین اختتا ته دا سبق درکې چتلو والے ستا غوګونو کار پرېخه ستا خيسته غوګونو خیر آباد تا ته وایا خپل سترګې دې شرط لاړې خپل بدن دې په کم طرف روان شه لکه لا علم بعد علم شيئا وسم ته په هوش کې نه وای باون گوشت ازها باون گوشت عصا هر دم اشاره اشاره می کند پیری که امروز